الاول اول قسم په ماضی د ماضی ته په هغه فکر کې چې د دلالتي علا زمانو قبل زمانه کفار زمانه باندې چې ستاسو زمانه نه مخیرا او دا مبني علی الفتح دا الا يكون نفر رسولت کې نیم د دې سره معبود د سره جمیل مرفوع متعارف ولا وهو د دې سره واوی کثره په واخلا وعد ومع زمیر کچت دې سره جمیل مرفوع متعارف راشي مبني فعل سکون لك ضربنا ضربت ضربتما ضربتم د توالي مخیاله سکون تولی دا په حرکت راځي فعالت جمع دا مو بي فعالت جمع سره چې کله تا سره وو د جمع سره چې لکه ضربو ځکه هو ما خبر سم غواړي زم قسم د اقسام نه لکه فعل مضارع ده فعل مضارع چا فعل کې هغه فعل چې ویل کېږي چې الکا دې الکا کله کې په حال او استقبال باندې د مضارع تول مضارع کې د مضارع په معنا د مشابهت سره راځي مضارع څنګه کوم مضارع ورته چې د مشابهت راغلي دي د چا سره د اسم فاعل سره فاده د حروف کې او په حرکاتو کې او په التم سلو حروف د دې تم سلو حرف د دې الته چې کوم یو متحرک دی د تم متحرک د مضارع کې کوم یو ساکن دی هغه کوم چې نه راکا ساکن دی او د دې په ابتدا کې به یو حرف حروف راته نه راغلی الف تایا واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر مخاطب واحد متکلم او دې پنځو څه اعراب ورکوي دا پنځه چې دا چې شی دی مرکو دي کله مرکو دي چې خالی د نواتی وو ده رفع پتا سره ده زمي سره دا کا دا چې شی ویل کا